سورت آل عمران مدنی سورت دے دریم نمبر کې نازل شوه دی په مدینه کې په دریم نمبر کې نازل لخوا نازل شوه دی پس د سورته انفال نه ها سورته بقره ول نازل شو بیا سورته انفال نازل شو بیا پسې سورته آل عمران نازل شو په دې ترتیب باندې دی ښا دا د دې سورته دار نزول دغه شو دریم نمبر خبره د دې سورته نمونه دی ښا دې ته سورته دغه ورته وي طیبه ورته وي سورته طیبه د پاک خلق صورت ته پدې کې د پاک خلق تذکرہ شوی دا د عمران امراه عمران مریم زکریا عیسی یحیی علیهم السلام دا ټول پاکان خلق دغه د صورت طیبه وای صورت الزهرا ورته وای زکه چې دا په پورت د قیامت باندې پړکیږي دا صاحب د پاره چې کم سړی دا د صورت تلاوت کوي څلورم نمبر دی صورت ته کوم د صورت الکنز وای کنز خزانه د کنز المساکین دی چې څوک په چا باندې اعتراضات کوي او مسکین دی هغه سره جواب نشته دی نو چې دا صورت وای نو د کفر د ټول اعتراضات او جوابات چې کوم نه هغه د دکی چې کله دا صورت آل عمران سم ویل او سم په پوه شو دې ته سورۃ الامان وای او بیا ورته وای سورۃ الامان من الافاعی د اجدهاګانو د منګورانو د مارانو نه د دفاع لپاره څه صورت دی دا غي د امن صورت ته او منګورانو نه مراد بر منګوران نه دي د منګوران نه مراد علماي سودي چې علماي سو په دفاع کې دا صورت دغه شوی دراغله دې په دې کې دي دغه چانته دې صورت ته کوم دې صورت او آل عمران چې کوم دغه متوي آل عمران متذکوي چې د عمران څخه تذکرہ ده پکې عمران عليه السلام تذکرہ ده پکې د عمران عليه السلام د کورواله تذکرہ ده پکې ان الله استفى ادم ونوح وآل ابراهيم وآل عمران بیا دا عمران علیہ السلام د قلب تذکرہ دا اذ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني دا عمران علیہ السلام د خور تذکرہ دا پکې د عمران علیہ السلام د اوخي اخش ته د تاسو وای دا غ تذکرہ پکې زکریا علیہ السلام دی د عمران علیہ السلام د لور تذکرہ دا پکې چې مریم دا د عمران علی السلام د لمسی تذکرہ نه پکې چې عیسی علی السلام دی د عمران علی السلام د خور والے د دغه د خور د طرف نه کوم دغه لمسی د خړای جوړیږي خړای د خړای تذکرہ نه پکې یحیی علی السلام دی نو په دې وجه را دومره تذکرہ پکې د هغه د خاندان راغلی دا ځکه ورته سوي لیکيږي سورۃ آل عمران ورته وی لیکيږي پوه شئ په دې باندې خدي اوس دا سورۃ آل عمران چې دی د دبا مکه سنور جسی په اول کې کو رب تو سورۃ بسورۃ د مخ کی صورت سره یار سره بد دی ها نو اول دا دی بیا مقصد سوره په پس بیا وایو ربط سوره به سوره د مخ کی صورت سره سوره آل عمران سره بد دی نو ګوره ربط ادا کړي چې دا مخ کی صورت د پاره یو تفصیلم جوړی په مخ کی صورت کې هم اقامت د حجت شو په مخکې صورت کې اقامت د حجت شو قسمه قسم دلایل منکرینو تراول کرای نه ول خصوصا بنی اسرائیل ته او غلی کړ کنه په دغه کې په مناظره کې په بحث کې نو په دې صورت کې دفع د شبهات کوي سکه چې دا بنی اسرائیل د عیسی علی السلام بارک یا د عزیر علی السلام په بارک کوم شبهات پیش کړي نو دا غي شبهات جوابات کو ته په دې صورت کې ورکړي صحیح شو په هغه صورت کې رد په يهودو باندې نو په دې صورت کې برات په نصارا باندې صحیح شو په هغه صورت کې چې کوم دی په صورت آل عمران کې په هغه کې د منافقانو صفاتونه بیان کړو پیندل هغه د ایمان او د هجرت سره متعلق نو په دې صورت آل عمران کې د صفات د منافقانو بیانې لس خو هغه به سره متعلقي د غزوی د اوفد د جهاد د اوفد سره متعلقي ها کافر خلق دی خاص دا برته په دې صورت کې وای په مخکې صورت کې راته ویلو زین للذین کفروا الحیات الدنیا کافر ته څه شي خسته شوی دی ژوند د دنیا ورته خسته شوی دی نو په دې کې بدرته د هغه امور اصول بیان کی په 14 آیات کې زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرق ذلك متاع الحياة الدنيا دا برت ذکر کی پاغی صورت کې رتویلو د ابراهیم علی السلام دغه ذکر کړو وی انی جاعلک للناس اماما دغه ور کړو فضیلت ور کړو اشرفیت چې کوم دی هغه ورته ور کړو نو هغه به ورته ذکر کی دغه رنگي په صورت بقره کې چې کوم دی نو په هغه کې اخیری خاتمه په سبان راغلی او په دعا باندې فانصرنا علی القوم الکافرین نو دا صورت چې ختمیږي ربنا ربنا ترى نو د دې صورت په خاتمه کې ممخره کې سره شي هغه دغه راشي نور ترکتونه چې جوړه تقریبا د 500 پیټو پورې رسیږي خدا خبره چې دا مختصر دا یو څو رکتونه کې تاسو پکې دوه یاد شو که یو درته پکې یاد شو هغه کافی دي ها ان شاء الله خدیدا قرابت شو اوس مقصد صورت دعوه د صورت چې تما ویلی و په صورت کې به یو دعوه یار هغه دعوی نه به د صورت ټول ګر چا پیر راګرځي بعد بلاغي دعوی د پاره دلایلی نو بعض به د هغه دعوی لپاره مثالونه وي بعض به د هغه د منونکو لپاره سوي بشارتونه او زیری وي بعض به د هغه دعوی د نه منونکو لپاره دمکې وي بعض به زجرونه وي دا په کې راځي نو دا په دې طریقه باندې په دې صورت کې دعوت ده په دې صورت دعوام توحید ده څه څه دې د دې صورت دعوام توحید ده په کم ځای کې ده نو بیخی په اولنی آیات کې دا په دویم آیات کې الله لا اله الا هو صحیح شو کنه دا دعوت په دې صورت کې ثابتې د دې د اثبات د لپاره بسنګ طریقې نو یو دا دعوت تکراری راوړي الته سو پیر راوړي وسلور پیر راوړي وا دلته به د خدای په فضل باندې تقریبا لس پیری به تکراری ښا لس پیری کته ته خیال وکي نو په اول آیات کې راځي الله لا اله الا هو دا په اول آیات کې راغلی تر مده بیا د اغین دا په اول ځل باندې دعوت کوم د نو غراشي بیا دا غینه پس یو دغه سلورم دی دغه آیات تو ګورې پنځم آیات پګم آیات کې لا اله الا هو العزیز الحکیم او پتور د نتیجې راوړي بیا به دغه شانتي په اتلسم آیات کې بیا راشي شهد الله انه لا اله الا هو دا ولې ډیر تکراري دلته عیسایان دی عیسایان دی عیسی علیہ السلام ته الہ ویلو هغه بار بار رد کړي شهد الله انه لا اله الا هو دا بیا تکرار راوړي بیا د هغه نه پس دغه دعوه چې کومه ده نو دا به بیا تکراری په دغه په څلورم ځل باندې په دغه کې به راوړي ښا رستو راضی د عیسی علی السلام په پنځوس یو پنځوس تم آیات کې براشي د عیسی علی السلام د قرینه به تکرار کی چې عیسی علی السلام سویلو هغه د توحید مسله بیان کړی دا سوئی ان الله ربی و ربکم فاعبدو یو الله زما رب دې تاسو رب دې داغه بندگی کوي دا با دا برا کی پاغه ځای کی بیا بل ته دا داوا په دوش په تمایات کې بیا تکرار راځي ان هاذا له القصص الحق وما من اله الا الله بیا تکرار راځي بیا دا داوا شوخه دا داوا ته بیا را تکرار کړه بل الله مولاکم بلکې الله تعالی تاسو مولا دی بل څوک نشته لري بل څوک مددگار ناصر حاجت روا مشکل کشا نشته دی یو الله تعالی دی نو هغه براوري بیا بل دا دعوت تکراری په بل عبارت سره په 107 نمبر آیات کې یو سل شپیتم آیات کې براش یو سل شپیتم آیات کې ان ينصركم الله فلا غالب لكم ک الله مدد کړو نو بیا در باندې څوک غلبه کوونکی نشته دی دا براشي بیا په اخیری ځل باندې په آیت نمبر 189 کې یو سل نه اتیا کې په اخیری ځل دا داوره تکرار شي څنګه براشي ولله ملک السماوات والارض خاص د الله په اختیار کې د بادشاہي د اسمانونو د زمکو والله علی کل شیء قدیر الله پار یو څه باندې قدرت لرونکی دی دا ته بل دعوه تکرار راځي چې چارارو نه خبره نه ده خدا خبره ده که څوک راوړي لکه په ځای کو دا وشي نو دغه دا چې دا دعوه بل ته بار بار په دې صورت کې څه کوي په دې کې ډېرې پیری تکرار راوړي ډېرې پیری به تکرار راوړي دا رنګ با په دې صورت کې د په شبهات را نصارا او کوي نصارا وای چې عیسی علی السلام الله نعوذ بالله یا ابن الله دی یا د الله زوی دی یا ثالث ثلاثه دی دریم د دریم د دې شبهات د په بکای چې والکا دا شبهات تاسو باطل دي دا برازي د غږ دغه چې راځي نو درې دیر شم پنځه دیر شم و دیر شم اته دیر شم یو پنځوس سمایات کې با دا د فرازي څنګه دفاع دفاع وکړي ورته وای چې ګورا الله تعالی چې کوم دغه یو د بندګۍ لایق الله تعالی دی بل څوک نشته دی وګورا عیسی علیہ السلام حاجت روا دے مشکل کشا دے نو د عیسی علیہ السلام نیا او ګور نیا پوه شو کنه هغه ته ګور هغه د چانه سوال کوي هغه خود عیسی علیہ السلام نه سوال نه کوي هغه څنګه سوال کوي تاسو ګورې پنځه دیرشم کې اذ قالت امرات عمران یاد کفاغه وخت کې چې وی خد د عمران سیبو عمران علیہ السلام خدا و عیسی علیہ السلام نیا وا فیوی وی رب ای رب زما انی نذرت لك ما فی بطنی محررا ای الله ما منق تکړه تا تا غت ما پخې تکې بچې دې محررا چې آزاد به خدمت ته بیت المقدس تا فتقبل مني نو الله زمانه قبول کی انک انت السمیع العلیم یا الله تا اوریدن کې او پوهې دعا چا تکې الله تا اغیم دعا الله تا کړی دا نظر دا الله لپاره کړی بل چا لپاره نه کړی مریم په خپل وګور د عیسی علی السلام مور ده هغه د عیسی علی السلام اولوہیت نه مني غیر رسول مني وګورئ تاسو په آیت نمبر 33 کې و دې رسم کې به وګورئ هغه د چانه دعا کوي هغه د چانه دغه مشکل کشا څوک غړي تاسو ته وګورئ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ها نو هغه سره به رزق مونته چې لا بل عیسی زکریا علیہ السلام ورته وی دا میوي میوي چرته نه دي هغه ته وی قالت قال یا مریم ان لك هذا چرته نه دي سجدا قالت غيوي هو من عند الله دا دا الله دا طرف ندي ان الله يرزق الله روزي ورکي عيسى نا من يشاء بغير حساب چاته چې غواړي بغیر د حساب نه وګوره د اغي عقيدي ته وګوره زکریا علیہ السلام د بل چا سوال نه کړی د الله نه کړی او پسې وګورئ ته درشم کې هنالک دعا زکریا رب نو په دغه ځای کې او زکریا علیہ السلام دعا وکړه د خپل ربنا دا وګوره دې ټول د الله تعالی نه دعاګانې کړې دي نو دوی یو شوبه اخیری کې دا وکړي کنه وای دا خبره خو بستا صحیح خو مونږ په چې په کم دین باندې يهودیت ته او یا نصرانیت ته نو دا د ابراهیم علی السلام دینو مونږ ابراهیمی ملت باندې روان یو دا خیر د دې اعتراض دی چې بس موږ د بابا په لار روان یو یو او وش په تما یاد تاسو ګورئ 77 نمبر آیات ال تسکی ال تلبی په هغه شبهه باندې پاغي باندې ولا رد کې چې دروغ وایي دروغ وایي ښا وش په تما ګورئ 77 سوئی ما کان ابراہیم نو ابراہیم علیہ السلام یہودیا یہودی ولا نصرانیا او نصرانی دا ټول سو دا په توحید باندې کلکو عیسی علی السلام خپل وای ان الله ربی و ربکم فاعبدوا پندوس یو پندوسن کې تیر شو هاذا صراط مستقیم دا ټول په دې کې دریمه طریقه د دې دعوی د استدعاء لپاره هغه به دا کوي چې علما به دوه قسمه تقسیمې څو قسمه دوه قسمه یو علما راسخین دي چې مضبوط وي په علم کې او یو علما زائغین دي چې هغه کاغه خلق دي کاغه خلق دي بی دین خلق دي دوه قسمه علما برته جوړي دوه قسمه علما مولایان دي نو دا یو قسم علما د اغینه برته دلایل لا نقل کوي چې ګوره د اغی ټول د توحید عقیده وا عمران والا عمران سے خدای ته ولا د علما راسخین نو وا هغه سویل دي انی نظرت لك ما فی بطنی یا الله تعالی منقتکم بل چاله نکوما هغه دغه دی ښا اعتراضات پدې کوي وای ته په ابراهیمی ملت نه ولی په ابراهیمی ملت نه په تریان نه کې بوته وای ځکه چې ابراهیمی ملت کې وخت او حرام وا او تی په ځان باندې نه حرامي نو دا غي جواب ورته ورکړي چې دروغ وای په ابراهیمی ملت کې نه وا دا فقط یعقوب علی السلام د بیماری د وجنه په ځان بند کړی وا او دا حرام نه ودا تاسو د ځان نه جوړ کړی دي دویم نمبر اعتراض به دوی داو کی چې نه ته په ابراهیمی ملت باندې ځکه نه چې د ابراهیم علی السلام په اولاد کې د څومره پیغمبرانو هغه ټول چا طرف ته مخکول بیت المقدس طرف ته نو الته به ته جواب ورکړي چې نه دروغ وایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین ولک دا هغه مکی والا کور د ټولو اول د عبادت کور دی دا بیت الله دی بیت المقدس نه دروغ وایي دویم نمبر اعتراض بدی داو کی چې نه تا مونږ ذکر رسول نه منو تا ته وګوره په وفق کې شکست ملاو شو نو شکستونه ام انبیاء ته ملاویږي نو دیار لس جوابات په ته داغي کې ان شاء الله چې دیار لس فائدې دی په شکست کې هغه د دی وجنه شکست راغلی دا ته خاصه شکست نه راتلو نو دا به الته کې ذکر کې ان شاء الله دا شانتی با د مؤمنانو موحدین خلق بل صفات په اخر د صورت کې ذکر کې او هغه ته اولل الباب وي دا ټول د لا اله الا الله تایید وي دا رنګ به کوم دی په تایید د دې کې دلایل عقلیه نقلیه وحییه دا ټول براوړي خاطرې وړه قسمه دلایل به ذکر کیږي څلورم کار به اوم کار به داوي چې نه هی وکړي د چانا د دوستۍ د منکرینو چې لا اله الا الله تمانی نو چې څوک نه مني هغه سره دوستانه مکوا لا یت آیات وشتم آیات کې بوته وای لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین د کافر دوستی مکوي صحیح شو دغه رنگ به ته وای چې کله ته مسلمان لا اله الا الله منی نو لا تتخذو 118 کې به ته وای لا تتخذو بطانه من دونکم یله کدا پټه دوستانه د کافر سره م جوړوي خو چې دا فریق دی دغه رنگ به د الله تعالی خسته نمونه بر دې لپاره ذکر کوي کله به الخیر راضی کله به القیوم راضی کله به الرحمن راضی کله بل صفات راضی فقیش صفتی نمونه شپږی صفتی نمونه د الله تعالی په دې کې ذکر کی دا ټول بر دی لا اله الا الله د دعوی سوي د حقیقت تایید به تاسو به پوښ وی کنه نو دای خو به هر حال غ دعوت وا مقصد د صورت شو د مقصد د صورت نه پس دریم سوي د مونږه کو تجزئه الصورت الى مقاصدها صورت تقسیم کیا را پر مقاصد تا خلاصه جوړه کا خلاصه څه شو د صورت نو خلاصه د صورت دار چې صورت مشتمل نه پسلو رئیسو باندې دا ته مختصر وې ما ابل خدای کومه د بقره غو مکمل تفصیلی وې خو به تنګيږي نو دا سلور حصے دي خاصو حصے دي سلور حصے اوله حصہ کې په دعووی او بیا د هغه سره بسوي دلایل به ذکر کوي نقلی عقلی وحی او د هغه نورستو د شبهات او جوابات پي نو د شبهات او جوابات اول یو شبهه دغه به یو جواب ورکی چې دوی به بعضی شبهات پیش کړي چې تورات کې دا راغلی او انجیل کې راغلی او قران کې راغلی دا هغه شبهات په جواب دفع کی بیا دا غینه پس یاره په کتابونو کې لیکلي دي نو کتابونو کې شته نو هغه کتابونو شبهه ول دفع کې چنار کتاب نه معتبر پرېګا دریم نمبر بیا شبهات عیسی علی السلام د اولوہیت دفع کوي نو هغه به سوي هغه به سم تفصیلی وی هغه به تقریبا درې دیر شنوکتی وا که خیر کې بیا وو هغه ته ورسېدو نو بیا به ورته اشاره کو چې دا نقطه شو دا نقطه شو درې دیر شنوکتی به ذکر کی نو چې هغه ذکر کی کنه نو په اخر کې به ورته وای چې او په مناظره کې خو تاسو اوس عیسی علی السلام الہ نشي ثابتولې نو چې نشي ثابتولې راځي بل کار وکړو تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل الله دې مباهله وکړي راځي چې مناظره په ځای مباهله کنا الته يهود سره مباهله وا نو دلته بل نصارا او عیسایانو سره مباهله راځي چې مباهله وکړو په تخدید مباهله نه نو اخیره کوته وی ان هذا له القصص الحق یقیني بیان دغه وما من اله الا الله وان الله له العزيز الحكيم په دغه باندې بدای ته ختم شي د تستریات نمبر آیات پوری د 64 نمبر آیات نه بلې څه شروع شي نو په هغه کې بعد اهلی کتابو سکی هغه چې کوم منکرین د توحید دي سوار لس خباستونه به ذکر کی سمرا سوار لس رزالتونه پلیتای به ذکر کی او په دغه کې بسې تا ته وو چې ښا کافر سره د بایکاټ وکړو اوس جهاد راځي نو ته به جماعت جوړې تنظیم به جوړې د مسلمانانو یو ګروپ جماعت وي نو دا هغه تنظیم بس اصول وي نو پنځه اصول به ته په هغه باب په هغه څخه ذکر کی پنځه اصول د جماعت او د تنظیم چې کله دا ختم شي نو څلورم به ته شروع شي په 1 دغه 129 نمبر آیات پورې هه 129 نمبر آیات پورې بدایي د 130 نمبر آیات نو بیا څلورم ایسه شروع شي او په څلورم ایسه د دې صورت کې بیا سي بیا ورته وایي چې او ځان سم کنو دا غیر لپاره برته یو دیر قوانین ذکر کی بیا برته وای چې او دا دغه راشه وسو ځان دې سم کړو نو بیا دا غینه پس ته ذکر کئ د منافقینو لس خصلتونه چې کله په جنگ کې شکست شي لکه اوفق کې چې وشو نو بیا د منافقانو څخه وي منافقان کم خو ښکارا کوي نو په هغه ځای کې برکت هغه لږ خاصلتونه ذکر کړي دغه شانتي ور سره به کوم دی نو دیار لس دیار لس حکمتونه پس کی په شکست د اوفق کی سو وجه وجه په اوفق کې شکست شو دیار لس فائدې وی پکې هغه دیار لس فائدې برکت په حزیمت د اوفق کې دا په سلور مې تک ذکر کیږي دا برکت ذکر کی دا شانت شان او شهدا برته ذکر کی او په اخر کې لږ صفات د اول الالباب برته ذکر کی او بیا برته کی بیا بابو سورہ په بیا ختم شي ها په دې طریقه باندې کته سوچ موږ د یاد نشو نو دا خو جو سره وای وای د دومره تکرار دي چې اخر تر رسیږي ان شاء الله بیا برته یادی حق خیری دا دغه شو خلاصه شو د سورۃ اوس اوله حصہ مارته وي تر 63 نمبر آیات پورې ده کنه نو د دې حصے خلاصه چې کومه ده تفصیلی خلاصه اولنې باب اولنې باب تر ولسم نمبر آیات پورې دي تر سم پورې ولسم نمبر آیات پورې اولنې باب دی د دې باب څه خلاصه ده یاره وای د دې باب خلاصه خدا ده چې اول دعوه کوي الله لا اله الا هو صحیح دا غي نه پس بیا په دلایل عقلیه ول پیش کوي الحي القيوم بیا په دلیل وحی پیش کړي نزل علیک الكتاب بالحق بیا په دلیل نقلی پیش کړي وانزل التوراۃ والانجیل چې دا پیش کی نو دا غین ورستو بیا سره بیا ورپسې پر آیت نمبر 5 او 6 کې با دلیل عقلی پیش کړي نو متصرف الله عالم الله دا ډول برته پیش کی نو چې کله برابر شنو په اخر کې بیا خپل بطور نتیجه راته وی لا اله الا هو العزیز الحکیم نتیجه رااله دا غیر ورست بیا دغوی دفه د شبهه د نصارا او د يهودو بوي نو هو الذی انزل عليك الكتاب پاغه کې بلاغي شبهه ذکر کی او داسې د شبهات په ټیم کې چې خلک اعتراضات شروع کی نو تاسو بر دعا طریقه وکي چې څنګه دعاګانې بکې او څنګه بچلېږي دا غیر ورست بیا کم خلک منکر شي د لا اله الا هو د دعوی نه هغه نه مني نو هغه ته بدمکی ورکی ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم فلا سمايات کی چې هغه خلق با جهنم تعالی بوزي اوس چې جهنم ته بوزي نو بیا د هغه دوه مثالونه ذکر کړي یو مثال په بدر کې صحیح یو مثال چې کوم دی نو هغه بل چای د فرعون مثال به ذکر کی صحیح تو آسمانی عذاب ایو زمینی عذاب د مسلمانانو په لاس باندې چې څوک دا داو نه مانی نو پاغي باندې راضی په بدر کې په کافر باندې څنګه راغی صحیح شو دا غي نه پس چې څوک دا دعوه مانی نو هغه ته بشارت او زیر ورکي قل انبئکم بخیر من ذالکم دا هغه دعوی منون کو ته زیر دی او بیا دا غي نه پس دا غزیر والا خلق صفات ذکر کړي نو هغه بل ته صفات ذکر کی په ولسم نمبر آیات باندې بدا باپ سیده به ختم شي تاسو به پوه شئ کنه دا خلاصه شو اوس ګوره دا خلاصه بل لګو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الف لام میم خو هغه مقطعات دي او مخکې مګر ته پوره تفصیل ذکر کړو خو الکه د يهودو په مقابله کې الف لام میم راوړو دلته د نصارا په مقابله کې راوړو ځکه چې يهودم په خپل کلام کې دا استعمالولو ادا حروف به استعمالول او نصارا هم استعمالول نو دې ته چیلنج ورکړو چې اول خدا خبره ووري چې دا کلام د الله معجز دی تاسو مقابله نشئ کولی دا د الله کلام دی دا د الله کلام دی الله لا اله الا هو الحي القيوم اوس دعوا شو الله لا اله الا هو الله تعالی دا نوم د الله مخکې ذکر کړه پاره درو ها اوس وی لا اله نشته معبود دا ویو معنا نشته ده مشکل کوشا نشته ده حاجت روا متفرق معنا صحیح شو نشته ده عالم بالغیب الا هو غیر د الله نه دا ټول معنی ته ټول راوستي ځکه چې عیسایانو سره مقابله ده نو عیسایان عیسی علی السلام عالم الغیب مني عیسایان عیسی علی السلام متصرف منی عیسایان چې دی عیسی علی السلام معبود منی نو پاغي باندې رد کړي نو ځکه بدري واړه معنی کې لا اله نشته معبود لا اله نشته متصرف لا اله نشته عالم بالغیب الا هو غیر د الله نه یو الله معبود دی یو الله الہ او حاکم او بادشاہ دی ولی دلیل ذکر کوي اوس دا دعوت وکنه لا اله الا هو نو اوس دلیل ذکر کوي الحی زکه چې هغه ژوند دی زکه چې هغه ژوند دی دا چې ژوند دی چې مرګ پین راځي دا چې ژوند دی چې دا یو وخت نو چې هغه نو ها دا په وخت نشته دی چې هغه نه وو هغه وو دی او یبا نو دا ته ذات عبادت سره کوي دا خو نه چې تینا عبادت چې هغه سبا ته مرشي نو بیا به څه ګټه لاس تکي نو دا هغه ذات عبادت کو چې هغه کامل ژوند دی وی دا یو دلیل القیوم بل صفت واخلا القیوم اغا الله تعالی قیوم تدبیر کون کې د مخلوق دی تدبیر کون کې د عالم اغا الله تعالی د تاکین کې د عالم دی نو دا وګوره بل صفت دا ده قیوم صفت د قیام دا افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت هغه ذات چې هغه تدبیر د هر نفس کوي نو قیوم معنی را قیوم د چا صفت د الله بلکې یو مشرک ځان ته قیوم الزمان وي پوه شو الکه د الله بنده قیوم الزمان خو الله دی ټول زمانی او د نظام تدبیر څوک کوي الله تعالی کوي نو القیوم هغه الله تعالی قیوم تدبیر کون کې د عالم دی نو زکه چې کله د تدبیر هغه کوي او رزق هغه درکې ساتي دی هغه د مصیبتونو نه دی هغه بچ کوي د مرزونو نه دی هغه جوړي ژوند دی کوي دی هغه مړ کوي دی هغه او ته عبادت د بل چا کې دی به خبره ده خوري دا هغه وسی کې دا هغه پکور کې او زی د بل چا عبادت کې نو لا اله الا هو ولک بل سوق نشته چې سوق در تخای دې سوق قیوم دې دا هغه منی نس د دای دلایل عقلیه ذکر کړل د اسماء او صفات نه ها دا یې نه ذکر کړل اوس دلیل وحی ذکر کړي دلیل وحی ما تاسو وی کړه په لفظ د قال سر راضی کله په لفظ د شهید سر راضی کله په لفظ د نزل سر راضی کله په لفظ د انزل سر دا په لفظ د نزل سر لخوا نزل علیک الكتاب نازل کړی الله تعالی پتا باندې الکتاب کتاب بالحق داسی کتاب چې مشتمل دی پرشتیاو باندې اے داسی کتاب چې مشتمل دی پرشتیاو پای کې دروغ نشته دی یو معنی دا ده بالحق متلبسا بالحق بالصدق پوښي الالفاظ والمعانی الفاظ رشتیا معانی رشتیا نو داسی کتاب دی یو معنی دا شو دیو معنی دا ده چې نزل نازل کړي دی پرشتیا علیک الكتاب پتا باندې کتاب نو بالحق هغه پورې متعلق یا داده نزل علیک الكتاب نازل کړی دی الله تعالی پتا باندې قران بالحق لاظهار الحق باقمان دلام سره د پاره د بیان د حق حق در ته بیان حق سره په دې ځای کې هغه داده چې لا اله الا هو حق دار ښا د دې مسلې د پاره الله کتاب نازل کړی دی چې الله کتاب نازل کړی دی پتا باندې دا دلیل وحی شو الله دا مسله بیانې دا مسله الله بیانې بل ګورا مصدقا لما چې دا کتاب موافق دی یا تصدیق کون کړي یا تاکید کون کړي درې واړه معنی مې تکړه وی لما دا کتابونو بین یدیه سره در مخ کې دي وانزل التوراۃ بل ګورا نازل کړ دی الله تعالی تورات والانجیل او انجیل نازل کړ دی تورات او انجیل نازل کړی دی په دې مسله بالحق د دې لا الله لا اله الا هو د پاره ته نازل کړی دی تورات نازل کړو تورات کوم دغه مسله وا چې الله لا اله الا هو په انجیل کوم دغه مسله وا چې الله لا اله الا هو نو دا ته ویلي اوس آیات کوي چې د مخکینو کتابونو نقل حواله ورکی نو موږ ورته سوایو دلیل نقلی ورته وایو د الله بندگانو سو ته وایو دلیل نقلی ورته وایو نقل د غړو کتابونو نو کړو چې زمو کتابونو کې دا مسله راغلی و نو اول دلیل عقلی بیا دلیل وحی بیا دلیل نقلی ها وانزل التوراۃ تورات وای دا ماخوذ د تورانا او دا تورات کوم دی نو په داو کې په عبرانی ژبه کې هدایت ته ویل کیږي ته ویل کیږي هدایت ته یا وای دا ماخوذ د د وریون نه د سنا ماخوذ د وری وری هغه کان چې دا غنه اور وزي نو رڼا کوي کنه نو تورات دا یو کتاب دی چې د رڼا کوي د څه کوي بکر را بکر رڼا کوي ها نو دا داسې کتاب دی ول انجیل دا د عبرانی لپاره اول انجیل چې کوم دی نو انجیل دا وای دا دغه دی د سوریانی لفظ دی بعد وی د یونانی لفظ دی دا په یونانی کې وای اصل کې انکلیون دی انکلیون چې کوم دی نو دا اصل ته ویل کیږي چونکی انجیل اصل الکتب دی په دې وجه ورته ویل کیږي انجیل د صحیفو اصل دی نو په دې ورته ویل کیږي انجیل ورته ویل کیږي یا انجیل د نجل نه ماخوذ دی او نجل هغه چینی ته وایي د غرنا د زمکه نه وبره اوزی او فراخ کولاوی نو دا منبع دا چینه ده په دې ورته انجیل ویل کیږي من قبل مخکر دینا هدل للناس دا هدایت د پاره د خلقو دا تورات او انجیل د دې قران نه مخ کی نازل او د دې قران نه مخ کې د پلغه د خلقو د پاره هدایت ما تاسو ته وی د قران نه بعد پر هدایت کتاب چې کوم د قران دی اوس بر قران نه استفاده کې د تورات او د انجیل نه به نه کې نو پاغه فیصله کې او نه بلاغه نه استفاده کې عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو ما وقعه کچرته موسی علی السلام ژوند دی وی نو هغه ته هم جایز نه وو الا ان یتبعنی مگر زما تابعداری به کول ما ته زما تابعداری به کول تو تورات څنګه نو ځکه وسره من قبل وی چې دې قران نه مخکې دا تورات او انجیل د خلکو لپاره هدایت وو صحیح شو هدل للناس هدایت لپاره د خلکو په دې یو سوال لازم سورته بنی اسرائیل کې براشفا واتینا موسی الكتاب مون ورکړو دوی ما یاد کراځي مون ورکړو موسی علیہ السلام ته تورات وجعلناه او وګرځول مو غیلرا هدل لبنی اسرائیل هدایت د بنی اسرائیل لپاره ال ترازی وی صرف د بنی اسرائیل لپاره هدایتو دل ترازی هو دل للناس د ټولو خلکو لپاره هدایتو دا مسله چل کیږي جواب دا چې یو اصول دی او یو فروع دی اصول او عقاید چې وغه د ټولو خلکو د پاره د تورات او چې الله یوم نه رسول د الله او منی او کتابونه او منی رسولان او منی دا یو او چې کم فروعي احکامات نو هغه بنی اسرائیل د پاره خاص پوښوي نو ځکه الته ودل بنی اسرائیل ولته کې هدل للناس ویل خدي وانزل الفرقان او نازل ک الله تعالی فرقان جدائی راوستون کې ما بین د حق او د باطل کې هغه څه دی فرقان څه دی نو بعد وی دا د تورات صفت دی او دا د تورات صفت دی وی تورات فارق بین الحق والباطل لکه ال تثیر شو کنه په دغه سورته بقره کې ولقد اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون واځه وی دا غلی بعد وی چې نه فرقان دی دا کې څه شه دی هغه معجزات الانبیاء دی د انبیاء علیهم الصلاه والسلام معجزات دی مونږ وایو چې دا صحیح ده بعد وی د قران صفت ته بالکل د قران په صفت کې دا فرقان نه غلې ده خو په دې ځای کې د فرقان نه سم مراد دی په دې ځای کې د فرقان نه مراد کتابونه دا ټول کتابونه را روان دي نو ګوره اول قران ذکر کو بیا تورات ذکر کو بیا انجیل ذکر کو نزل عليك الكتاب قران دی وانزل التوراة والانجيل نو اوس د دینه پس تلورم کتاب ته زبور کنا خدا زبور نه یادوي ولی ځکه زبور کې مسائل نو نو هغه فرقان نه دی فرقان هغه کتاب ته وایي چې هغه دغه تمیز راوړي د حلال او د حرام نو څه شو دا وانذر الفرقان نه علماء وایي چې راجح قول دار دین صحیفه د انبیاء علیهم السلام مراد دي څه مراد دي دا ټول په دې خبره دلایل کوي چې دا ما نازل کړو د څه لپاره د دې الله لا اله الا هو لپاره نو ان الذين كفروا چې بیا څوک دا نه مني څوک په دا وایي چې نه تورات کې دا نو نو چې نو دروغ وای کنه نو ان الذي یا انجیل کې نو نو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافر دي بی آیا انکار کوي بی آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه د الله لا اله الا هو دعوه نه مني دا خدای الله آیات دی دا نه مني لهم عذاب شدید نو خاص دا غوی د پر عذاب سخت دی والله عزیز ذو انتقام الله تعالی زور ور دی عذاب په ورکی ځان ته نسی بچ کوله ذو انتقام او خاوند بدلی اغستلو دی بدله بدر نه اخلي تا الله خفه کړی دی اولیاء د الله د زور ولې دی الله بدر نه بدل والی دلیل د تفا د علم د الله تعالی دلیل علمی دی ته وای چې الله تعالی عالم بالغیب دی نو لہذا الہ با هغه څوک چې هغه عالم الغیب وی ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء دا بل دلیل پیش کړي اوس ورته واوري لګون تکي دغه شان نزول ښا دا آیاتونه د سورته آل عمران کې دي دا تقریبا تر 83 نمبر 1102 نمبر آیات پورې دا یو مکمل برخه ده دی دا برخه پس کې نازل شوی د سورته آل عمران په دوه حصو غټ مشتمل دی ته موږ څلور حصے جوړې کړې په دوه حصے غټ مشتمل دی یو برخه کې مکمل د نصارا او د اعتراضات او جوابات دي شبهات او جوابات دي دویمه برخه چې دا نو په هغه کې سدي په دویمه برخه کې بیا د احد د واقع دوه واقع راځي چې په دغه کال باندې دا د احد په کال باندې نازل شوی دی دا د نصارای نجران نجران یو علاقه ده د تبوک سره خوا کې د یمن په دغه کې د یمن سره په نږدې حدودو کې پرته ده دې ته سویل کې نجران دې نجران کې عیسایان اوسېدل نصاراو دین سواراو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خط لېګلو چې تاسو ایمان قبول کړئ دین سواراو د نجران د هغه ځای نه یو وفد راولېګو نصارای نجران وفد راغله مشهور واقعه ده شپېته کسان د دوی په وفد کې راغلل سوار لس داغی مشرانو داغی نمونه تاریخ لکلی دی عبد المسیح او ایهمو پوشوی ابو حارثه ابن علقمو او دغه رنگ چې کوم دنو نو دغه نو بیه او نبیه او قویلد او یوحنس داس نمونه راځي تک خالد دا نمونه فکر راځي دا سوار لس مشرانو دی سوار لس مشرانو بیا څلور غټ مشران جوړ سو سلورو دی بیا بنیادی هغه هغه دوی سره په دې کې یو څه چې عاقب او د دې عاقب نوم عبد المسیح یو اهمو هغه ته سید وی او یو ابو حارثه ابن علقمه د بنو بکر ابن وائل دغه نو داو درې سلورم یو بل کس وسره دا سلور کسان بیا دی وفد سو مشران نبی صلی الله علیه وسلم ترار المدینه منوره تا مسجد نبوی ترار او عجیب لباس یې چولو کړه لوی لوی چوغي یې چولې وی او ډیر په یو پوزیشن کې راغلی صحابه یې موږ داغه نه پس موږ داسې وفد بیان نه لیدل چې راغلی صحابه ډیر عجیب حیران ورته رال د رسول الله مسجد ته چې مسجد کې دغه شو التناس د ودري ورځې تیرې کړې په دې بحث او مباحثه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پښتنه کولې چې ورګه دا الله رسول دی او کنه دی نو چرال زما دیګر ټیم چې موږ ته درېدل مشرق طرف ته محکم پوه څه کنه صحابه وو پس را پاسې د رسول الله سمته پرېګې دې خپل منځ کې منځ وکړو دا غیره پس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بحث شروع کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې ګورا تاسو اسلام قبول کوي اسلمو اسلام قبول کړي دوی ته وی اسلام نه موږ مخکې اسلام قبول کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو د مخکې اسلام نه قبول کړي د درې وجنا د سو وجنا درې وجنا یو دار تاسو عیسی علی السلام ته الله ابن الله ثالث ثلاثه وای خو شي عیسی علی السلام الله دی یا دا غزوی دی یا دریم د دریونه دی دویمه خبره دا ده چې تاسو د صلیب عبادت کوئ دریمه خبره دا ده تاسو خنزیر خورئ نو په دې درې ور سره تاسو اسلام نه قبول کړئ دوی د دې ځانه بحث شروع کو وی ولې تا د پتو عیسی علی السلام دا غوته د الله بنده دی نو پښوی وی د الله بنده دی نو دوی دا دغه وکړو وی آیا تا لیدلې دی اب بلا ابن دا دوی غړون به سوال دی وی تا لیدلې چې ابن بلا ابن چې زوی وی او پلار نه دی عیسی علی السلام پلار وسو عیسی علی السلام پلار سو ته ته مونږ ته وایي پلار نشته له هغه د الله زوی نه اعوذ بالله من ذلک نبی صلی الله علیه وسلم چې وی دا عیسی علیه السلام پلار څوک دی وی زره تاسو ته نه وایم ما ته چې الله څه وایي د برته هغه ویم نو د هغه جواب چې کوم دی نو هغه بیا راځي رستو ان شاء الله تعالی دا د آیت نمبر 58 59 تاسو راو باسي 59 هغه کې دا جواب وګورئ دا د اول سوال ها پوه شو هم کتو د دوی سوال دا وی چې عیسی علی السلام پلار نشتر نه وی پلار دوی وی الله ورته جواب راولېګو ان مثل عیسی یقینا مثال د عیسی علی السلام عند الله الله سره کما مثل آدم په مثال د آدم علی السلام دی الکه د آدم علی السلام پلار ته وی نو کا هغه به پلار پیدا شي بلکې هغه به پلار او به مور پیدا شوی دی نو چې به پلار او به مور کم ذات پیدا کول کول شي نو به پلار پیدا کول نشي کول هغه دا غزوی کمقلو خلقه من تراب الله خو هغه صرف د خاور نه پیدا کړو نو دا جواب ورته ورکو دی غلی دا غی نه پس ویلی وینا دا ګور نه عیسی علیہ الصلات والسلام چې کوم دی نو هغه څه کولو هغه به مړی را ژوند کی کول دا قسمت دغه هغه به کوم دی نو ما درګاد لاندې چې به وو هغه به جوړول هغه به کوم دینو هغه به په خلکو ته وی چې تاسو سره کور کې سدي دا خبر به ورکو نو دا علم غیب دی او دا رنګ راځي تصرفات نو د هغه جوابات پرستو راشي کنه عیسی علی السلام وای انی اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله خیال مو دی الته کې ورته وی باذن الله دا کارونه که کوم عیسی علی السلام کولم دا د الله په حکم کړی دي دا کرامات او معجزات کو دا غد خپل تصرف نن نکړ چې خدای جوړ کو دا د خپل تصرفات نو نو دوی ویلي او وی ښا ما دغه د ویمون بل سوال کو بل سوال دا دی وی قران کې وته سوای کلمته کلمه تم منه دا دا قران کې راغلی کندي راغلی او راغلی ګوره دا د الله تعالی نه جنس دی خو شو کنه دا الله نه دی دغه رنګ قران کې دا د جمع صيغه ول راځي په تورات کې او انجیل کې هم راځي چې الله وایي چې مونږ دا په وکړل نو دا خو یو الله کا کول نو مونږ به نه ویل چې ما داسې وکړل نو وی چې دا مونږ مونږ راځي دا چې دې جمع کې راځي کنه قلنا او فعلنا او علمنا نو وی دا سدي وی دا په دې خبر دلالت کوي چې اصل کې خدایا خدای یو نه دی وی دا یو الله دی یو عیسی دی یو مریم دا غي جواب پرست ورکی هو الذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات تاغه کې جواب ورکی عیسی علیہ السلام ته نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا سوال وکړ وی حوس وقت کې دی ان الله او عیسی علیہ السلام باندې پاسمان او زمه کې هیڅ شی پټ نه دی هر شی وته ښکار دی د دې خو انجیل نه دوره خبر وو نو غلی شو چې هر کې پته نه ښکار نو اوا جواب قران ورکو چې ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء دا الله علم خدا ته چې دا غره پاسمان او زمه کې هیڅ شی پټ نه دی بل ورته هغه نبی صلی الله علیه وسلم وی چې ښا عیسی علی السلام د میندو پر رحمونو کې د مور په بچدانه کې انسان ته شکل عیسی علی السلام ورکړي نو دوی غلی شو غلی دغه شو چې دا خو ته پته و چې سره باندې دا سوال کیږي چې عیسی علی السلام هم د مور پر رحم کې وخت تیر کړی دی هغه له شکل چا ورکړو دا غي خلق له ورکړي نو هغه له چا ورکړو دوی مشوره وکړه دا د الله نبی دی او که مباهله مو سره وکړه نو یقینو که که نوک مم پاتې شي او یختم مم پاتې شي وی تباهی کو مکمل تباهی کو وی څه چل کو وی جزیه به قبول کو اثرې به تبوز په ځان به حاکم منو ته بس دې په مونږ باندې کوي دا مشری زموږ د اموال لارې نبی صلی الله علیه وسلم ترالل ویا رسول الله ودا کله چې مونږ خو بس نه کو تا سره مباهله ایسه چل کوي چې مباهله نه کوي وی دا دې چل کو چې بس مونږ ته یو کس راکړه چې ستاس ملګرو کې قوي او امین سره وي هغه مونږ ځان سره بوزو هغه له مونږ جزیه ورکو بس مونږ جزیه ومنو نبی صلی الله علیه وسلم وته وی چې سید بیا راشي عمر رضی الله عنه وی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وی چې بل سره درکم او قوی وي او امین سره وي نو موږ ټول دا خواهش چې یار امارت ته زما کلم غلم نه شوی خو ما چې رسول الله په قوی او امین او ملګرو کې زرا شم نو وی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د مونږ نه پات راتاو شو نو ما ځان داسې لګو ګد ګد کول چې چر سکم ما یاد پوه شئ خو نبی صلی الله علیه وسلم دا څنګه یو پاکه تل کله بل پاکه تل وای دې کې ابو عبیده ابن الجراح پاسول او ته وی چې دې بر صلی الله علیه او وی چې هاذا امین هذه الامه دا دې امت امین دې هغه دې ځان سره بوزي هغه وی څه کړو ځان سره بوتلو دا هغه نجران د وفد مناظره ده دا اوس هغه طرف ته اشاره ده ګوري وتا ان الله لا يخفى یقینا الله تعالی لا یخفا علیه شیء نپټی کی پاغه باندې هیڅ شی فل ارض فزما کی ولا فی السما او نه پاسمان کی والذی ها نو پاسمان مزما کې پاغه باندې سره دی پټنو الہ څوک ته عالم الغیب وی عالم علم محیط والا ذات چې کوم دغه الہ وی نه دا چې هغه نار ته پټ وی هغه ذات خو بیا عالم نه وی هغه بیا الہ نه وی هو الذي اوس د تصرف دلیل ګورا الله غزا ته یصورکم چې شکل در کوي تاسو تصویر در کوي تاسو په ارحام هغه بچدانو د میندو کې کیف یشا څنګه چې دا وقشي اے دا په خو خدا کی گیتا اسلام هم دا نوی چې نه څنګه شکل ځان ته خو په خپل ځان تور کړي نه د الله په خو باندې شکل نور کیږي نو عالم الغیب الله عالم بكل شی الله قادر بكل شی الله وما تاسو ویل وی صفاتونه د خدای سوري ډیر دي خو لیکن خلاصې په څو کې ده په دواو کې یو علم دی ایو قدرت ته کنه دواړه بیان کړ کنه نو چې دواړه بیان کړ نو نتیجه دلایل عقلیه بیان شو دلایل نقلیه بیان شو دلایل وحیه بیان شو نو په اخر کې ته ویلا اله الا هو اے نشته د معبود او څنګه ټول معنی را واخلا لا اله نشته د ذات مستقل ژوند دی ذات لا اله نشته د تدبیر کونکي د عالم القیوم معنی را واخلا لا اله نشته د عالم الغیب لا اله نشته د متصرف او قادر ذات الا هو غیر د الله نه عیسی علی السلام نه ولی العزیز بیا په نتیجه کې لکه راوړل هغه د صفاتونه العزیز زکا غزور اور دے کامل قدرت والا ذات دے الحکیم حکمت والا دے کامل علم والا ذات دے نو دو صفاتونه د الوهیت پاغه کی دی علم او قدرت لہذا الہ غدی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی والذی انزل علیک الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات دا اوس رد شبهات ور نصارا و دي د شبهات د شبهات اوله شبهه د نصارا و دادا دوی اول اعتراض داو کوي وی چې دا په انجیل کې راغلي دي انجیل کې راغلي وکنا ولد الله عیسی الله پیدا کړو عیسی علی السلام نو دی خبيسانو ته جوړ کو ولد الله نو دوی ته جوړ کو ولد الله عیسی عیسی علی السلام د الله نه پیدا شو نعوذ بالله من ذلک صحیح شو دا دا دا ټکی دی جوړ کړو دا رنگ دوی وی چې په انجیل کې او په تورات کې دا د جمی صیغه چې راغلی دي چې الله وایي چې مونږه دا ته وکړل نو دا مونږه ویولې وایي دا خو وی الله تعالی چې کوم دی هغه سره دا هغه سره عیسی علی السلام دی بل او بل وسره سوق دی مریم دا نو وی دا درې کسان دي ځکه دا جمع صیغه استعمالي دي دغه رنګ کمیمتم منه ویلا منه چې راغله دی الله دا غټول جواب کوي چې راشه خلاصه باندې ځان پوهه قرآن هر کتاب او بیا خصوصا قرآن دا دو قسمه دي سو قسمه دي دو قسمه یو محکم دی یو متشابه دی یو محکم دی یو متشابه دی د محکمات نه به استدلال کې او استنباط پکې پوه شو چې کم ښکارا آیاتونه دي متشابه چې داغي معنی سړی ته نه معلومیږي نو داغي نه استدلال نه کې خبر اوسې دي اوس تر جمع په صيغه نه پويږي چې دا الله ولي استعمالي نو تر دین استدلال مکوا دا خو کله په پښتو کې د ادب د پاره استعمالي نه وي د فلاني تاسو داسې کار وکړو حالانکه یو سړی وي نو دا خو استعمالي نه دی وجه کې البته په کیفیت په الله کې نه معلوم نو دا د جمع صيغه خو د متشابهات نه دا منه خو د متشابهات نه دی دا په انجیل کې اطلاق د ابو د ولد الله دا خو د متشابهات نه دی تاسو محکم پرېږدی او راځي د متشابهین دلیل جوړوي د متشابهین دلیل منی سي محکمات نه دلیل چې کوم د نه غني سي دا لنډه خبره شو خو شوي اوس نو به تشریح کو کې هدایات هو الذی خاص الله غذات ته انزل عليك الكتاب چې نازل کې پتا باندې کتاب قران منه بعد د دې کتاب نه آیات آیات ندی محکمات چغه محکم دی محکم سمانه چې محکم دی محکم معنی اوتی دا چې وکي ظاهر واضح معنی والا دي سمانی والا دي ظاهر واضح معنی والا دي واخر متشابهات او هن ام الكتاب چې دغه اصل د کتاب ده دغه مرجع د کتاب ده د کتاب ته متشابه آیاتونو مرجع ده و اخر متشابهات او نور آیاتونه دي متشابهات چې هغه د پټه د پټه مانو والا دي قران دو قسمه شو محکمات او متشابهات تاسو پوه شئ اوس احکام په قران کې محکم وایي تا یو دا دی او یو سوال برازي د دواړو خبرو دغه ته کوم له احکام په قران کې په دریو معنی سره راغلي یو احکام فی تنزیل دی چې الله تعالی یو شی نازل کی نو دې ته وایي دې ته احکام وایي لکه سورۃ الحج ولسمه سپاره کې آیت نمبر 52 تاسو وګورئ الته احکام راځي محکمات احکام مضبوطه ول سورۃ حج آیت نمبر 52 ها 250 تم اعلان وکړو وما ارسلنا من نذر علی گری من قبل کم رسول مخکستان یو رسول ولا نبی او نبی الا اذا تمنا مگر کله چې باغ تلاوت کولو قرائت به کولو الق الشیطان نو وابچول شیطان فی امنیته وابچول شیطان وسوسه پزړونو د سامعینو کې فی امنیتی په وخت د قرائت داغه کې تو وسوسه بو ترالی نو چل بو سو پین سق الله نو لری بکړه الله تعالی ما هغه وخت وسه یل فی شیطان چې چول بو شیطان ثم یحکم الله آیاته بیا الله تعالی خپل آیاتونه سره محکم کړ یعنی هغه به نازل کړ په نزول محکم سره دې مطلب د نازلولو احکام وای بل احکام دی په مقابله د نسخ کی چې منسوخ کیږي نه ښا سنه چې منسوخ کیږي نه لکه سوره هود تاسو راو باندې دولسمه سپاره یو لسمه سپاره بیخي اخیری دغه ده ښا اخیری احکام په معنی دو دی چې مطلب دا کلک ته منسوخ کیږي نه الف لام را او الف لام را کتاب دا کتاب دے احکمت آیاته چې مضبوط کړی شوی دی آیاتونه ده دی څه مطلب مضبوط شوی دی یعنی منسوخ کیږي نه منسوخ کیږي نه د الله طرف راغلی پاک احکام نو دا معنی دا شو درېمه معنی چې کوم دی نو هغه د محکم دار راځي د احکام چې هغه کې هغه د شبهات نه خالی وي او صفا وي خوش وي نو دلته چې کوم معنی دا غدا ده هن ها څنګه دی والذي انزل عليك الكتاب منه بعض داغینا آیات آیات دي محکمات چې واضح معنی والا دي شبهات کې نشته ده صحیح شو دا معنی شو هن ام الكتاب هغه اصل د کتاب دی اصل د کتاب مطلب دا دی چې تبا استدلال دا غي نه کوي قران کریم کې منه یا څه شی راغلی دی ته منه دا غي نه د الله نه دی عیسی علی السلام وی د الله نه دی د الله نه دی او څه دا معنی اخلي چې د الله نه دی دا معنی ته اخلي چې دا الله زوی دی نعوذ بالله من ذلک نو ته دې تمزه تراشا مرجع تاسو له ام الكتاب محکم دي محکم آیاتونه وګوره محکم آیاتونه کې سره راغلي دي په محکم آیاتونه کې خدا راغلي دي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نو دا متشابه آیاتونه به وړي او ال تاغي سره به یو ځای کې نو چې ال تاو قتل چې نه نزوی خوښتنه نو منه معنا بدای چې د الله تر طرف نه دی رسول دی یا د الله په امر دی دا معنا به شي خدا بل معنی نکیږي نو ام الكتاب معنا دا چې دا مرجع ده متشابه آیاتونه براجه کې دغه محکم وتا دا منه به اوسي او د لم یلد سره به ولګي نو تاسو پته ولګي چې د ولد معنا نه ده مراده صحیح شو د بچی معنا نه ده مراده واخر متشابهات وآیات اخر او نور آیاتونه دي متشابهات چې هغه متشابه دي پټه معنی والا دي دا هغه په معنی کې یو قسمه اشتباه وي یو قسمه سوي اشتباه پکې وي نو دا هغه معنی والا آیاتونه دا دوه قسمه آیات چې کوم د قران کریم هغه تا تراوستل ښا نو دا غي سکار وی فاما الذين في قلوبهم نو هر چې هغه کسان دي چې په زړه الله وی کی زیغن کوګواله وی د حق نه د توحید نه د دین نه هغه بل طرف ته شرک او کفر طرف ته مایل وی بدعات او رسومات طرف ته مایل وی نو دا سره څه چل کوي فیتبعون ما تشابه منه نو دای تابع کیږي د قران ما د هغه آیاتونو تشابه چې هغه مشابه دي ها هغه مشتبه معنی والا دي منه د دې قران نه ابتغاء الفتنتی د پاره د طلب کولو د فتنی د فتنی معنی څه مته کړو کنه کفر راضی شرک راضی دلته معنی د صدم مفسرین کړی یو معنی د کوم ډیری کړی دي خو یو کوم نه کا ابتغاء الفتنتی د پاره د طلب د جګړې د پاره د طلب د جګړې دغه متشابه ټکی راوړي کنه په خلک سوال نه کوي د دې بیا څه جواب کې دا لانجی جوړی سي دا د زائغین خلکو کار دی ها دا د زائغین خلکو کار دی چې دین په خلکو ګډوډای کنه چې خاص صحیح د تقوا وای کنه چې قران کې راغلی چې لم یلد نو دا بل د کې راغلی چې عیسی علی السلام وکلمه منه دا الله نه دا یو کلمه ده نو دا به سره بس چل کې نو دا الله وی دا دې زایغین خلق کاری دغه ټکی را واخلی او دا سکه ابتغاء الفتنتی د پارا د لټولو د جګړې ته چرته یو مناظره او کم یو لانجو کم خلق خاموش کم بس دې سره د ذکر وی ښا و ابتغاء تاویله او د پارا د طلب کولو تاویله دا باطل معنی دا غي دا غلط معنی دا غي د تکلیف تاویل معنی څه شو غلط معنی هغه نه راو باطل صحیح شو و ما يعلم تاويله او نه پويږي په حق دلته کې د تاويل دا اول منه تمانا او کوم باطل معنا او د دوی معنا کوم هغه حقيقي معنا ده و ما يعلم تاويله او نه پويږي په حقيقت دغه متشابه باندې په حقيقي معنا دغه متشابه باندې الا الله مگر څوک پويږي يا الله بل څوک په نه پويږي په حقيقي معنا دغه باندې چې دې سمانه ده اوس دلته کې علما او اسباب د تشابه اے چې دا په معنی کې اشتباه ول راشي څه وجه ناراضي ډیر امام راغب تقریبا 14 سورتونه ذکر کړی دي او مونږ لن سلور را نقل کوو ګورې ورته تشابه د سلور وجه ناراضي کله یو لفظ وی هغه په یو پسو مانو کې شریک وي پسو مانو کې سوي مشترک وي لکه لفظ د عین په عربی کې تاسو ویم عین په عربی کې سو ټکو ته ویل کیږي عین سترګې تم وای عین چشمی چینه تم وای عین نور تم وای عین جاسوس تم وای عین سرو زرو تم وای ډېر معنی دي کنه اوس ته داسې لفظ راځي په سړي باندې اشتباه راځي کنه نو کله اشتباه دی وجه ناراضي کله تشابه د دیو ناراضي چې یو لفظ یې غره حقیقت او د مجاز د دوه احتمال لري چې دلته کې دا معنی مراد کړي چې دا معنی لکه ید ید په عربی کې په پښتو کې ملا کله مونږ او تاسو د طاقت په معنی سره ویل کله فلانی ډیر وګ دلا سونه دي وایو کنه ډیر ویجلو کې دی نو هغه سمانه چې هغه ډیر قوي سره دی او کله لاس معنی دا وی چې هغه حقیقي معنی دا تعالیٰ ته دا ما لاس هغه لاس معنی ته مراد دي کله نو دا دی وجنه کله راځي کله چې کوم دنو کیفیت کله وضع هغه چاته نه معلومه چې د دې سمانه د پاره دا جوړ شوی دی لکه د یت کوم ته معنا معلومه کړه خو بعد شی دا چې د هغه د سره تاسو د هغه وضع پته نه لګي لکه مقطعات مقطعات الف لام میم تبر سمانه د پاره جوړ شوی مونږ ته څه پته خبر ورته دی کنه دا خفاء الوضع کله سلورم داتی وی چې تاسو به یو شی معنی خو معلومه خدای کیفیت تر ته معلومیږي لکه استوا شو استوا څه ته وی یو سستا ورختل پوه شو کنه هغه ته وی خو چې کله د استوا د پاسه کیدل پلا او کې ناستل پلا خو لیکن چې کله د استوا نسبت الله ته وشي چې الرحمن علی العرش استوا رحمان په عرش باندې استوا کړی دا نو بیا په کیفیت نه کوي یا مونږ ته پته لګی چې څنګه استوا کړی دا نو دا کې کله دا په نو دیو کې نه تشابه په آیاتونو کې کله کله راځي دا رنګ دا منه دی اوس کنه چې کادم يهود نصارا وای چې عیسی علی السلام بارک راځي چې منه د الله نه دی نو منه وای صرف جزئیات باندې دلالت نه کوي من په ابتدا باندې منه د الله د طرف نه دی په جانب هم دلالت کوي نو دا وګوره دا مشترک لفظ ته ولې غلطه معنا اخلي ترازی او غلطه معنا ته خپل اخلي نو دا کار ولې کوي صحیح شو دویمه خبره دا ده چې وابتغاء تاویله لفظ تاویل راغی تاسو خیال وکړئ تعویل لفظ راغی کنه دا تعویل چې دا په دا په سو مانو سره پاره به کې راغلی دی یو تعویل راځي په معنی د حقیقت الشی سره سره د یو سیس حقیقت تم تعویل ویل لکه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم په آخري وخت کې په منځ کې وی سبحانك اللهم وبحمدك پر رکوع کې وی اللهم اغفر لي يتعول القرآن څه يتعول القرآن د دې څه مطلب دی چې دا ټکی به وي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران معنی دا چې د قران په حقیقت دی عمل کولو د قران په حقيقي معنی به عمل کولو کوم حقيقي معنی هغه سورته نصر کې راځي فسبح بحمد ربك واستغفره نو تسبیح وایا استغفار وایا حمد وایا نو نبی علیہ السلام په دې حقیقی معنی عمل وکړو سبحانك اللهم نو تسبیح شو وبحمدک نو دا د عرض حمد شو او اللهم اغفر لي نو واستغفره بخنه ته غواړه نو په دې حقيقي معنی به عمل کو یا دا رنګ نو يتعول ورته تعویل لاغلت معنی د حقیقت به شي سره یا په دا رنګ په صورت اعراف کې براشي آیات نمبر 53 کې کله قران کریم کې کله به تعویل راځي په معنا د تفسیر القرآن سره څه سره تفسیر القرآن تفسیر القرآن بیا دوه قسمه یو منقول یو غیر منقولی هر څنګه چې وي لکه اوس ابن جریر تفسیر لیکل دی هغه منقولی تفسیر دی معصوم تفسیر دی د سلف او د صحابو نه نقل کړی دی هغه نوم د جامع البیان فی تأویل القرآن تعویل معنا تفسیر سره کله تعویل په قران کې راځي دا وته وګورئ کله تعویل په قران کې راځي یو لفظ د حقیقی معنی نه اړول هغه بغلط معنی ته د مرجوح ما د راجح معنی نه اړول مرجوح معنی ته دي ځکه هغه مراد دي دي ځکه سم مراد دي نو دې دا کې اول هغه مراد دی په دویم دل باندې حقیقت مراد دی ځکه مې دا ډور تفصیل کړو نو ګوره و بتغا التاویله د پاره د لټولو دغه باطل معنی داغي صحیح شو و ما يعلم تاویله او نه پويږي پاغه حقيقي معنی داغي نو یو ځای د تاویل یو معنی او کبل ځای بل معنی او کا او نه پويږي پاغه حقيقي معنی داغي باندې الا الله مگر یو الله تعالی پويږي لا شو والراسخون فی العلم او هغه کلک خلق په علم کې یقولون غی وای آمنا به مونږ ایمان راوړل په دې محکم او متشابه دواړو باندې بس مونږه منو الله ته پوری کی ته سمانه دی خدا محکم باندې عمل کو او دا متشابه منی بس الله تعالی طرف نه دی د جمع سیره ول راوړل وای قلنا ولی وای ما ته نشته په تلوړ دا الله خو دې ایمان د الله په کلام کرا غی ما ایمان راوړل والراسخون فی العلم یقولون آمنا به دوی سوی کل من عند ربنا دوی وی دا ټول زمونږ در رب د طرف ندی و ما یذکر او نصیحت ناخلی الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل نو آیات باندې پوه شئ کنه چې آیات باندې ګوره پوه شئ چې دا شبهات او نصارا او سیده قول شو لفظي معنی ته بیا یو ځل ذکر کوم چې دا آیات لږ مشکل دی په معنی کې هو الذی خاص الله غذات انزل عليك الكتاب نازل کې پتا باندې قران منه بعد داغینا آیات آیات ندی محکمات واضح معنی والا دی هن ام الكتاب چې هغه مرجع د نور آیاتونو د کتاب دا و اخر او نور آیات ندی متشابهات پټ معنی والا دی فاما الذين نهر جا کسان دی فی قلوبهم چې پزرون دا وی کې زیغون کوګواله وی فیتبعون نو تابعی کی عمل کوي او فی عمل کې او تابعی کی ما په هغه آیات نو باندې تشابه منه چې مشابه وي د قران نه دا غي معنی پټوي ابتغاء الفتنه د پار د جوړولو د جګړې و ابتغاء تاویله او د پار د اخستلو د معنی باطلې و ما يعلم تاویله او نه پويږي په حقيقي معنی دا غي باندې الا الله مگر یو الله اوس پوه شئ کنه والراسخون فی العلم او غکلک خلق په علم کې اغه سکی اغه وی یقولون آمنا به اغه وی مونږ من لدی مونږه پیمان راوړې دي کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د طرف نه دي و ما یذکروا او نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر خاوندان د خالص عقل چې عقل د شرک او شبهات نه پاک وي ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا دا د راسخون فی العلم یقولون هغه دا یو دعا وکړه یو دعای خدا وکړه چې وی کل من عند ربنا ای الله مون په ایمان راوړو مونږه منو مونږه منو دا چې مونږ منو اوس دعا کوي ها خپل ایمان وسیله کړه الله ته چې الله مونږ کو منلی دي لہذا زمونږه دا دعا قبول کړي ربنا ای رب زمونږه لا تزغ مکه کوي قلوبنا دون زمونږه بعد اذ هدیتنا پس داغینه ته مونږه ته هدایت کړې مونږه حق طرف ولي وهب لنا او وبخي مونږ ته ملتنکا د خپل طرفنا رحمتن رحمت نو مختلف معنی راځي دلته کې سمانه دا رحمتن کلکواله په دین الله مونږ په دین کلک کې او مونږ مانه د دین نه ګډوډې مو ما انک انت الوهاب یقینا تبع عوض ورکونکې الله ته الله بي عوض ورکونکې دغه شان خلکو ته سيزونه وربخي ربنا اے رب زمونږه بل دعا کوي انک جامع الناس یقینا ته جمع کون کې د خلکو لیوم فی یوم فاغورت کې لا ریب فیه چې نشته د شک پر اتلو دا غي کې دا غي پر اتلو کې شک نشته الله قیامت پر راضی تا خلق نن په دنیا کې خواره کړی په آخرت کې به راجمه کی نو ان الله لا یخلف المیعاد تر دې پورې د دوی خبره ده انک جامع الناس ليوم لا ريب فيه تر دې پورې دا دوی خبره شو ها دا چې ویلي دغه خو دوا نشته وی الله تعالی په ورځ د قیامت خلق راځي مکه دي کې غوښتل خو نشته وای دا وسیله ده او دعای مقدره ده نو فلا تزغ قلوبنا الله چې تخلق راځي مکه نو استاد دغه صفت د جامعیت د صفت وسیله مونږ هم گمراه کې الله مونږ گمراه کې ما بیا ته وای ان الله دا ادخال الهی دی وی خوشوی الله تعالی اوس په خپل کلام مینس کرا داخل کو چې ها دی خلق سره ما دا وعده کړی دی نو ان الله او د قیامت دراتلو وعده مې کړی دا نو ان الله لا یخلف المیعاد یقینا الله تعالی خلاف نه کوي د وعده خپل الله د خپل وعده خلاف نه کوي ها ان الذين كفروا اے دعوا الله لا اله الا هو خو وته ګورئ بیا پاره باندې دلایل وی بیا د منکرینو اعتراض هم دفع کړو چې تاسو اعتراض هم غلط اوس چې اعتراض ختم شلو الله لا اله الا هو دعوا ده څوک بے منی او څوک به انکار کوي نو چې چا منل هغه خو راسخین فی العلم او دا غي بیان به بیا راشي چې څوک نه مني نو هغه ته وسور کوي هغه ته دمکی ور کوي تخویف ور کوي دا تخویف ته ان الذين كفروا یقینا کسان چې منکر دي کافر دي در د دعوی دا الله لا اله الا هو لم تغني عنهم هرگز بدفن کې دوی نه اموالهم مال نه دوی ولا اولادهم نه بچی دوی من الله د عذاب د الله نه شیئا هیڅ قسم عذاب هیڅ عذاب به تدا په نکړې شوی الله ته عذاب راولي نه مر د مال پکار راشي نه مر د اولاد پکار راشي دا د خو دفاع کوله کنه وی چې مړه زما بچی دیر چې زما طاقت شته زما قوت شته الله وی په قوت نه بچیږي و اولایک دا کسان چې دي هم وقود النار دا کسان خشاک د اور دی دا کسان چې دا کافر خلق هغه آیات تفسیر شو وقودها النار خشاک ته جهنم دوکتی خلق دی الله خلق دي نو خلق کومګم یو موږ جهنم ته ځل ته نه نه نه دا کافر خلق دي اولایک هم وقود النار دا کسان چې دي دا خشاک ته اور دي ښا کدا بی آل فرعون اوس چې دا کسان به اور ته ځي نو دا هغه مثالونه چې الله په دې باندې عذاب راولي دا اوس تخویف دنیوي شروع کړي څه شي تخویف دنیوي هغه تخویف اخروی شو د اخرت تبارک جهنم ته بلی بوزم اوس دنیوي تخویف په دنیا کې به عذاب درکم نو دوی وی مونږ ته څنګه عذاب راکړي مونږ خو ډېر قوت ته پوښ لکه دا اوسنی چې وای مونږ خو د قدرتي آفتونو د مقابله لپاره اداري جوړې کړې دي الله وای د فرعون نه مضبوط نه ښه پوښ دا ابو هم کدعب آل فرعون حال د دې کافرانو د دې اوسنو کافرانو پشان د حال د آل د فرعون دی آل فرعون چې څنګه د فرعون والا وکړه اکه شانته دادی ښا پس کې هغه شان دادي والذین من قبلهم او هغه خلق چې د آل فرعون نه مخکیو د آل فرعون نه مخکې سو کو یارا د آل فرعون نه مخکې عادیان او سمودیان قوم لوط قوم شعیب اصحاب الرسل هغه بیا اسمه ته قاف کې بدی کې ګورا سم تفصيلات راغلي دي ها نو والذین من قبلهم هغه شان چې دوی نه مخکیو کذبوا بیااتنا دوی پس د فرعون پشان دي د فرعون په شان پس کې دي کنه یو مشبع شو یو مشبع به شو نو وجه د شبیه تشوا پس کې وسره شریک دی الله په تکذیب کې اغم زما آیاتونه نه منل او دین نه منی کذبوا بیااتنا دروغجن غړیو آیاتونه د مونږه نو چې وی غړل الته نتیجه سوا فاخذهم الله بذنوبهم نو راونی ول الله تعالی غي په سبب د ګناونو خپلو د کفر شرک او ګناونو والله شدید العقاب الله تعالی سخت عذاب ورکوونکې ده سخت عذاب به الله ورکی چې څنګه هغه ته ورکړو داسې به دوی ته ورکی اوس دوی وی چې نه هغه د فرعون وخت تیر شوه دی هغه عذابونه هغه تلی دي خاله فرعون عذاب یو ته ذکر ذکر کړو چې دا کوم کې نسواراو ته نږدې وکنه دا دوی پیژاندو چې دا زمونږ په نیکونو کې تیر شوی دیمه خبره دا و چې دا دوی د دینه پس بیا استثنایی عذاب د فرعون نه پس نه راغلی وی په نادغه کې په فرعون باندې چې عذاب راغله وی هغه د سره یو آسماني دینم نه منو ځکه وی مونږ خو آسماني دین منو مونږ خو ګوره نصارا یو انجیل خو مونږ منو کنه نو مونږ په آسماني دین یو لہذا په مونږ دا عذاب ناراضي الله ورته وی وتا ته کاغذ ته قل ورته وای للذین کفروا تا کفرو چې کافران دي ستغلبون ذره تاسو به مغلوب کړئ شي تب مغلوبه شخا وتحشرون بیا بتا تو جمع کړی شي الی جهنم جهنم تا په دنیا کې مغلوبه شي یا په آخرت کې واستا زور نه مقابله نشي کوله و بئس المهاد او بد زائد آرام دې دا جهنم آرام خو پکې نشته دی خدای وتا اته تحکم نوي یا و بئس المهاد بد دی هغه اعمال چې دوی ځان د پاره تیار کړی دي قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا اوس دوی وینا وی دا فرعون مکه تبا شوو او دا غینه پس بیا عذابونه نشته دی نسوک تبا شوی دی او دا کسی مونږ ته اتی کیږي الله ورته بل مثال ورکړي دا بل مثال دویم مثال د عذاب دنیوي دی او دا په بدر کې د کافرو د تبا کیدو دی چې هغه خو ته معلوم دي کنه هغه بل ورته بدر کې خلک مړو ته هغه ته وګوره هغه هغه کې مثال وګوره قد کان لکم یقینا دستاسو د پاره آیت عبرت دلته آیت نه مراد څه دی عبرت ته په عذاب د الله کې فی فئتین په غدو ډلو کې التقطا چې غدو ډلې د یو بل سره ملاو شوې په بدر کې نو څنګه چلو فئتن یو ډله وا تقاتل فی سبیل الله چې جنگ کو پلار د الله کې و اخرى بل وکافرتن کافر ډله هه دلته اکتفا شوی دا فئتن لیدل دی کافرانو دې دا کدو درې معنی کوم هم دا مؤمنان مثلیهم دچن دچن د تعداد د مؤمنانو نه رأی العین په ظاهر نظر په ظاهر نظر چې مسلمانان څومره وکنا کافر ته راغی ډبل ښکارېدل کافر ته راغی ډبل ښکارېدل یو معنی دا دوی امانه دارا يرونهم لیدل دی مسلمانانو او هم دا کافران مثلیهم دوچن خپل اے دوچن خپل یعنی د مسلمانانو څومره تعدادو 313 او کنه چې کافرو ته قتل وی دا خو زمونږ نه دو چند سیوا دي پوه شو کنه رأی العین په ظاهر باندې ظاهر او حقیقت هم داسې وو هغه زر کسانو کنه ظاهر مطلب بیا ځکه حقیقت دی هغه زر کسانو نو د دوی نه دوه چند سیوا شو کنه شو 313 نه 900 سره پاسه 900 چې کوم دین هغه سری لګ بګ د زر نه بس لګ کم هغه سره دي هغه دوه چند راځي بیا دا غینه چې دوه چند نور سیوا شنو هغه صحیح شو دا یا درې معنا دا ده يرونهم لیدل دی مسلمانانو ها لیدل دی مسلمانانو او هم دا کافران مثلیهم دچن د کافرانو د کافرانو چې کوم تعداد زر کسو داغینه دوچن وته سیواخ کاری دو 3000 وته کاری دي رأی العین خدا صرف په ظاهر نظر کې وخا حقیقت کې داسې نو دا الله دې تخپل مدد کول دا یو دا خپل مدد کول صحیح شو نو دا شو دا د درې سالور معنی په کې مفسرین ذکر لا نقل کړی دي په دې باندې سوال راځي چې سورته انفال کې خرازي و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینهم تاسو ته هغه لکړل په نظر کې او هغه ته تاسو لکړل نو وایدا دو حالتو تاسو حالتو دو حالتو یو د جنگ شروع کېدو نه مخکې د جنگ شروع کېدو نه مخکې مسلمانانو ته کافر ډیر کم کار شو لکه دې باندې څړې ورشي اس پکې نشته کافرو ته مسلمانان لکار شو هغه په دوی امنډه کړ چې دا جنگ وشي رستو الله تعالی ورته داسې ښکارا کړ کنه چې ګوره دا مې په غلبه درکړه غني وسه شي سم دیو ولیکن ما په غلبه درکړه نو دا دوه حالت شوم دا دیم حالت دی اول حالت خو څه په اوسه خجی مثلیهم رأی العين والله یؤید الله تعالی لکای مضبوطی بنصره په مدد خپل سره منغه څوک یشا او چې اراده وشي الله د مسلمانانو سره اراده وا مدد وسره او هغه لکچو میدان کې ودرېدل ان فی ذلک یقینا فدی قصه د بدر کې لا عبرتا خامقا عبرت ته لئول الابصار د پاره د خاوندانو د عقلونو سترګو یعنی د عقلونو بصیرت ته مراد ده د عقلونو خاوندان په دې واقع کې عبرت حاصله ولې شي څه مطلب مطلب دا ده چې څوک د الله لا اله الا هو دعوه امني هغه له الله څنګه مدد کوي څوک چې د الله لا اله الا هو دعوه نه مني څنګه الله تبا کوي وګوره دا عبرت ته پکې ښا اوس تر دې پوري بیا دعوا دلائل داغه نه پس او دغه منون کو ته بشارت او نه منون کو ته سو تخویف او تخویف اوس چې ذکر کو دنیوي او اخروی دواړه او مثالونه ته دوه ذکر کړ یو د فرعون او یو د اصحاب بدر چې دا یو ته ذکر کړ اوس وای دا خلک ایمان ولې نه راوړي وجه سره دی ایمان د نه راوړو د دې نه راوړو وجه د تخیخا هغه دار چې خلک په دنیا کې ورګړ شوی دي دنیا خوان ورکړه ده ها د دنیا په وجه د خلکو نه ایمان پاتې نه او دې ته نه پاتې او دا په دې کې هغه دا په دې کې ابو حارثه ابن علقمه یا عاقب په خپل باندې هغه وی موږ په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو دا چې کله مناظره وشوه وی موږ په ایمان راوړو خو دې کې مسله ده مسله دا ده چې یو موږ ته قوم نه مال راکړي نه بم په دغه عہده باندې بر وساتي لہذا موږ به خراب خوشوی الله وی ته بزید او جنتا دین پرې خره زوینا للناس خسته کړي شوی د خلکو ته دا فنا کیدون کې سامان د ژوند دنیوي دی والله عنده حسن المآب الله تعالی سره خیسته زائد ګرځې دو دی الله تعالی سره خیسته زائد ګرځې دو دی د رجوع د هغه ځای ته ځان تیار کړي زوینا للناس حب الشهوات چا ورته خیسته کړی زوینا للناس خلکو ته خیسته کړی شي خسته کړی ورته چا دي اے خسته کړی ورته الله تعالی دي الله څنګه خسته کړی دي چې دا غیغه نقصانات ورته نه ښکارا کوي تاسو خو روپۍ ښکارا کوي تاسو خو ګټه ښکاری تاوان یې تخکاری نه مونږ ته نه ښکارا کوي پوه شئ دا عجیب غون دا الله طرف دي یا زوینه الناس شیطان ورته خسته کړی دي نو شیطان ورته خسته کی چمک دمک پکې واچي واخلا دا وسوسه ورته وکي چې دا روپۍ بس که حرام دي که سود دي خو ګټل غواړي نو دا څه دا پکې دا دا پکې تزګین د شیطان دي حب الشهوات شهوت څه ته ویل کیږي کم چې زړه غواړي دا نفس غواړي نفس ها بیا اکثر په بدو سيزونو کې استعماليږي په یو دوه ځای کې په خو کې استعمال شوی دی قران کې راځي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم په جنت کې باغ چې تاسو زړه غواړي هغه په خاص سيزونو کې استعمال شوی نور اکثر په بدو کې او حب محبت چې دی نو دا بیا ردی له شهوت نه بره دی اول خو د سړي په زړه کې خامخا رکو سره خو خواهش ته کنه خواهش ته چې روپۍ وي خو یو وسره بیا د دینه لګه ترجیح شي بره سړی لاړ شي مینه وسره پیدا شي نو چې مینه پیدا شي نو بیا دا غینه پس سړی غرو کو پسیش نو چې ورپسې شنو بیا په کې شي گمراه شي خبر اورته دی کنه نو دا اول شهوت دی بیا حب دی بیا د حب نه سره ترقی او بیا په گمراهی ته ورسیږي نو په دې طریقې سره حب الشهوات مینه دا غزړه راکون کو سيزونو من النساء چې غخذي دي خزه تر سړی په طبیعت کې میلانی خو میلان خو دی خو بیا رستو چې ګور را ګورې دغه کینو محبت پیدا شي دا غي نه پس بیا د حرام کارونو تس شي هغه د پاره دغه شي مجبور شي والبنین یا خپل خزره هغه سره مینه دا شاوت دی بیا هغه نه مینه دا بیا دا هغه مینه دا چې بس بیا هغه د پاره حلال حرام هر سره غټي و یا رب دا هغه خلف باعث شي والبنین او زامن دی زامن دي زامن کلا سړی وسره مینا خوشته زړه راخون کې شي خو لیکن دا خبره چې بیا سره د محبت شروع کی یو ترجیح ورکی بس بیا دې ترجیح کې د الله مینا دا او د دې بچی مینا دا بیا دې بچی ته متوجی شي الله فریق دې الله مخالفت کوي بیا پوښوي نو دارا پیدا شي او انما اموالکم واولادکم فتنه یو تنان ادا انفال کې براشي والانعام بل څه دی وا ها والقناطير المقنطره قنطار اصل کې وای دا چې کوم دی مئاتو رتلن دا یو خپل پیمانه نشي هغه ته ورسیږي سل رتل تا نو بیا سکیږي بیا ته قنطار ویل کیږي بیا قناطیر د قنطار جمع دنو پښتو کې موږ له بل خدای دغه معنی ناراضي خزانه کو پوښ خزانی ډېر خزانی المقنطره دا به عربي صفت ته دا په عربي کې راځي صفت دا خپل دغه نه اسم نه ظل ظليل دا ویل کیږي نو القناطير المقنطره خزاني خزانه خزانه خزانه خزانه چې خزاني دي کله کې تړ نشوي دي بندي دي الکه کلاوي نه خبقین سره دي القناطير المقنطره چې هغه بیا سدي من الذهب ذهب سرو زر ته وای دایره مخکل او فضه سرو زر او سپین زر دغه د ثمن اصلي دي صحیح شو والخیل المسومه او هغه اسونه ساربو هغه اس دې سورب د دې سره سړی مینوي کنه وي سرو زرو سره مینوي سپینو زرو سره مینوي اس سره مینوي المسومه د درې معنی دي مسومه تسویم باندې وایي د سیما نه ماخو د سیما علامه ته وایي نو هغه اسونه نشاندار اس نشاندار تاسو پیژنئ هغه دای چې مطلب دا دی چې کم خلک اسونو ته تربیت ورکړي هغه پاغه کویږي پاغه باندې خاص نشانی وي نو هغه وی یا والخیل المسومه د صوم نه ماخوذ د صوم سرول ته ویل کیږي پیایل ته ویل کیږي چې اوچه سره هغه سرول چې کوم دی هغه سره بیا ساروي غټ شي نو بیا معنی به کې والخیل المسومه او هغه اسونه ساربو اسونه ساربو دا معنی څه والانعام اغعام ساروی عام تاروی اغم خلق ساتي مالدار خلق د سور د پاره یو شین می ساتلې یو ګډ نه می ساتلې کنه مجو غیره هغه ترات لوګ مو به کوي او کم چې باندو والے هغه د اقتصاد د پاره ساتي والحرث فصلونم زړه راکاږي کنه دا د فصل زړه راکاږي څه پیژنې زمیدار دی کنه آسی چې باران وشي یو راز مرا تل تماشې لا پټي باندې وګرځي لا وګرځي کې تا کې روي خو فصل خو یې سم نه پکې کار کا خدا سي دا دا دا حب او شهوات دي دا زړه راکاږي دا د غریبو خلکو د باندو خلکو اقتصاد د پاره او مالدار خلکو ځان ته اسی د کور مخه ته یو داسې چمن جوړ کړي یو بیا کیاري جوړ کړي او دې کې کار الله کارل کوي دا کار کوي ښا ذالک متاع الحیات الدنیا الله وی دا پناه کی دن کې سامان د دنیوي ژوند دی والله عنده او د الله په دربار کې الله سره حسن المآب هغه خيسته ځای د ګرځې دوه دی پرېږ د په دنیا په څه شوی دا در نه پاتې دي دا یې راو کړو دا زجر ورکو په دغه تزهید په دنیا ورکو چې د دې دنیا د وجنه تعالی د الله لا اله الا هو دعوه پاتې ده دا ته نه مانی راشه دا اومانه اوس چې څوک منی هغه ته استور کوي هغه ته بشارت ور کوي قل اعنبئکم و ورته آیا خبر در کم تاسو ته بخیر من ذالکم فبهتر دغه فبهتر دغه سيزونو نه دغه مخکې چې کم تیر شو دا خزې دي سری د دینه بهتر درته تیما هغه بهتر راته وخایا کنه دا توجه راړي د استفهام د پاره د سره توجه راړول چې تاسو ته یو خیمه او وی خیر صحیح شو هغه دادی للذین لپاره دا کسانو دی اتقوا چې تقوا یې کړی دا تقوا نه مراد دی چې ایمان دی امنو بالله لا اله الا هو ایمان راوړل په الله لا اله الا هو هغه معنی لیدا چې هغه معنی لیدا نو عند ربهم دوی لرب په نس درب خپل باندې په دربار درب کې والله بصیر بالعباد الله تعالی لیدون کړي په بندګانو خپل باندې لیدون کړي بندګانو خپل لرا دا وی اعمال ویني دا غي مطابق ول جزا سکي هغه به ور کوي نو دای په اتو سيزونو په وو سيزونو باندې تقریبا دا ور کړو بشارت چې کوم دا ور کړو هغه ورته یاد کړ جنات کی تجربه خیر دي دا ټول واخل الذين يقولون اوس دیر دا عباد دا الله سوق دي دا عباد د الله څوک دی یو صفت راغی بیان کو چې څه شي دي اتقوا مخکوي کنه قل او نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا یو صفت خدا دی بل صفت لار چې عباد دي د الله عبادت کوي د الله بندگان دي نو راته بل صفت وګوره ال درین صفت الذین دا کسان یقولون چې وای ربنا ای رب زمونږه اننا یقینا مونږه آمنا ایمان راوړل دي فاغفر لنا بخنو کی مونږه ذنوبنا د ګناونو خپلو رب مونږه ایمان راوړل دي مونږ د الله لا اله الا هو دعوه منل پوه شئ چې منل هم دنو فغفر لنا او بخي مونږه ته ذنوبنا ګناهونه د مونږه وقنا عذاب النار او بچ کې مونږه د عذاب د اورنا دا دعاګانې کوي خدا دعا کوي ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دای څلورم صفات شو پنځم الصابرین دا خلق سوق دی دا خلق صابرین دی کلک خلق دی صبر کوي په سبانه په عبادت باندې ها دا الله عبادت کوي غیر الله نه کوي صبر کوي په مصیبتونو باندې چې الله لا اله الا هو په لار کې ورته راځي صبر کوي دا ګناهونو نه ځان بچ کوي چې د الله لا اله الا هو په مخالفت کې بیا واقع کیږي نو هغه نه ځان بچ کوي والصادقین بل دا خلق رښتونی دي رشتوی دی خبرو کی رشتیا وای دای بل صفت دی یا الصادقین دا خلق صادقان دی په دعوت چا کی د ایمان کی په الله لا اله الا هو باندې غی سره لگاوا والقانتین القانتین الطائعين بل صفت دا دې چې دا تابعدار د الله دی دا څه شو دا چې کوم دې تم صفت شو دای تابعدار د الله دی د الله تعالی منی د الله نه غیر د بل چا نه منی بل ګورا والمنفقین نه هم صفت او دای څه کوي خرچي کوي او د الله پلا رکی د الله تعالی پلا رکی خرچه کوي والمستغفرین بل بخنه غواړي بل اسحار په وخت د پېشمانو کې تا ته پرچمه وای مو ته پېشمانه وای خو شوي په وخت د پېشمانو کې څه کوي د استغفار کوي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا دعا چې کوم دنو هغه وای دا د دې دا خلک لکه تاسو کې چې عباد د الله سوکتی د الله بندگان سوکتی نو هغه د دې خا اتقوا نو فیستغفرون الله وقت السحر په وخت د سحر کې بیا څه کوي استغفار شروع کوي موږ هغه سحر نه راپاس موږ غټه تورن په خبره ورته دي موږ په کې استغفار خود نشو استغفار وای دې کې اشاره ده دوی عاجزی ته چې خپل عمل ورته داسې نخکاری ګوري چې ګنه دی وای چې بس ما خو عمل کړی دی نه نه په خپل عمل استغفار غواړي ها دا ته نه چې په هغه باندې متکبر لکه منګل پشان دي منګل وې دوه رکعات نه پل کړو خو چې څنګه کېسته نه منګل دوه رکعات نه پل کړو وې بیا نه پد دعا کولې چې الله ما خو بار او کېږي ما خو دې ګناګار مخلوق سره گزاره کړم خو چې نو دا ته نه چې هغه شان په خپل دوه رکعات نه پل بیا تاسو مان ته کېږي نه نه په اسمان ته مخې دا په دې باندې عجزیو کا بزرگان سلف کې راضي وې اصلي پوشی رکعتین زن منس کوم دو رکعتا پوشی ثم اقوم عنه قیام سارق وزان پوشی بیا چې زسی پاسم دومره په حیا سره پاسم دومره سخت پریشان پر خپل مون باندې لکه غلا یا زنا چې سړی کړي پوش کنه دوره خپل عبادت باندې یریدل چې ما ډیر کمزور عبادت وکړ الله اسنه چې ګناه اسنه چې غیر نه کې په الله اسنه چې ګناه عذاب تیرا کی نبی صلی الله علیه وسلم چې فرض منځ کو راتا او بشو نو فورن به وی استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا ولی په دې عبادت کې زمونږ قصور کیږي خو شو کنه نو چې پیغمبر وای ما تا خو به خام خوایو هغه تعلیما للامه ویل دي نو دا غوی عبادت خو کاملو نو ول مستغفرین بالاسحار او بخنه غوښتون کې د الله نه په وخت د پښمنو کې نو تر دې پوری هغه ټول لری کړل نو دلایل عمران الاعتراضات هم ختم شو داوا ثابت شو چې داوا ثابت شو نو اوس د دعوی ثابتې دونه په خلک جوړل شو یو ډله منون کې د دعوی شو او یو ډله نه منون کې د دعوی شو نو نه منون کو ته خدام کې ورکه خطرناکه وی چې جهنم تم بوزم پوښ کنه او هغه وی څنګه وی وی لکه د فرعونانو په شان لکه د بدر د کافرو غوندې هغه غونم تباہ کوم یو ډله منون کې شوی مونږه خو بالکل منو الله لا اله الا هو بس دا مونږ منو چې دا یې اومنل نو هغه ته سو کو قل او انبئکم بخیر هغه ته سو ورکو هغه ته په ووسی زونو سره بشارت ورکو چې تاسو په خیر یې جنتونه وي باغې کې باندې هرونه یې باغې کې به بیبیانی باغې کې به همیشه یې باغې کې به د الله رضا یې خو شکر الله ټول ورته وي دا بشارت ورکو او په ورته چې کوم نن دا غي صفات بیان کړ چې تقوا وي پکې عباد وي او د الله نه دعاګانې غواړي صابرین صادقین قانتین منفقین مستغفرین دا خلک چې کوم دین دا الله لا اله الا هو منون کړي او چې کوم نه منون کړي هغه تباہ دي او برباد دي ښا